عنهما څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ای عبد الله د پلانی په څیر مکیږه په خوا به د شپې تهجد ته پاسې دی خو اوس یې د شپې پاسېدل پریښي دي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې له دیارلسمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د غزني ولایت په مقور کې اتلس ټانګونه او رینجر ویجاړ، یو سلو دوه تن عسکر او پولیس مړه او ټپیان شول د فاریاب ولایت په شیرین تګاب کې درې ټانګونه ویجاړ د قومندان په شمول دیارلس تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول د سرپل ولایت په سیاد کې یوه مهمه قرارګاه او اته پوستې فتحه درې موټر او ګڼ مهمات ولجه شوي د اختر په مناسبت په هلمند کې دیارلس تنه جنګي اسیران له بند څخه خوشي شول او د فراه ولایت پر چمن کې قومندان ملک له شپېتو مسلحو افرادو سره مجاهدینو سره یو ځای پراخه سیمه تر ولکې لاندې راغله. په غزني ولایت کې د شراط ژغ راډیو په مرکز د دښمن د بمبار په اړه د اسلامي امارت د ویاند غبرګون تېره ورځ امریکايي اشغالګرو ځواکونو د غزني په ولایت کې د اسلامي امارت د محلي راډیو مرکز د پنځو الوتکو په مټ د درنو بمونو په اورولو سره بمبارد کړ. په دې کار سره د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ مدعیانو خپله اصلي څېره بربنډه کړه چې دوی په هېڅ ډول هم د خپل مخالف جهت نظر، غږ او رسنۍ ته درناوی نه لري صرف د بیان له ازادۍ څخه په استفاده غواړي خپل نظریات، فرهنګ او اشغالګرانه موخې په نورو ملتونو باندې وتپي. په هېواد کې یو شمېر غولېدلې څېرې هم فکر کوي چې ګنې د امریکایانو له خوا د بیان د ازادۍ شعار لکه چې واقعیت لري مګر اوس چې د اسلامي امارت یوه محلي نسبتاً کمزورې رسنۍ شراط ږغ راډیو هم د دښمن له خوا نه زغمل کېږي او د پنځو پرمختللیو ډول ډول طیارو د بمبار مستحقه ګرځي او مرکز یې تر هدف لاندې نیول کیږي دا خبره یې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت حوصله او زغم څو برابره د دښمن په نسبت زیات او منطقي دی ټول افغانان شاهدان دي چې پوره اوولس کاله کیږي تر امریکایي اشغالګرو پورې مخامخ او بالواسطه تړلي لسګونه رسنۍ د مجاهدینو او افغانانو په ضد پروپاګند کوي خو یوه ورځ هم کومه رسنۍ د مجاهدینو تر برید لاندې رانغله، ځکه چې د رسنۍ په سترګه ورته کتل کېدل، خو اوس به ټول هېوادوال قضاوت کوي چې زموږ دښمن څومره پرېوتی او ذلیل دی چې د خپل ورکړل شوي شعار د بیان د ازادۍ د اصل پر خلاف د مخالف جهت د نظر د اورېدلو تاب نه لري او له اسلام سره یې دښمني هم دې حد ته رسېدلې چې د شریعت په نامه صرف یو اواز هم نشي زغملی او دا ډول وحشي چلند ورسره کوي. افغان مېړنی اولس هم باید پوه شي چې اشغالګر قوتونه لکه څرنګه یې چې زموږ هېواد، حریم، فضا او هوا اشغال کړې، همدا ډول مو د افکارو د اشغال په لټه کې هم دی. ځکه خو نه پرېږدي چې د مقدس شریعت او د مجاهدینو د ازادۍ غوښتنې ږغ تر خپل ولس او ملت پورې ورسېږي. دلته نو د رسنیو هغه مدافع ټولنې هم تر امتحان لاندې راځي چې د اسلامي امارت له مجاهدینو څخه په مکرر ډول د دښمن د رسنیو حق غواړي او په اړه یې دفاع کوي، اوس به موږ منتظر و اوسو چې د اسلامي امارت په رسنۍ د دښمن د دغه برالا برید په اړه دوی څه ډول قضاوت کوي. دښمن او د رسنیو ټولنې باید په دې خبره پوه شي چې د اسلامي امارت مجاهدین به نور د دا ډول ظالمانه کړنو د زغملو حوصله و نه لري او که په راتلونکي کې زموږ له رسنیو سره دا ډول عمل ترسره کېږي نو متقابل غبرګون به ډېر سخت وي. ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویندوی د خبرونو تفصیل د الخندق عملیاتو په دښمن ځپونکي جریان کې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت مقور ولسوالۍ په ودانۍ امنیه قومندانۍ او د مزدور عسکرو په غټه او مهمه قرارګاه د اسلامي امارت د استشهادي کنډک یو تن قهرمان فدایي مجاهد د موټر بم په وسیله چې په زیاته اندازه چاودېدونکي مواد پکې ځای په ځای شوي وو اتلوال استشهادي برید ترسره کړ د ولسوالۍ ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د مزدور عسکرو قرارګاه درې واړه په یوه محوطه کې پرتې دي او د ټولو یوه دروازه ده. د دغه اتلوال او ځپونکي برید په پایله کې د دښمن بیخ وایستل شو. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د ولسوالۍ ودانۍ قرارګاه او د امنیه قومندانۍ ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې او له خاورو سره خاورې شوې دغه راز اته ټانګونه اوه عرادې رینجر موټر او د نن په ودانیو کې د وسلو او مهماتو زیرمې او نور سامانونه په ټولیزه توګه ویجاړ او له منځه لاړل همدارنګه یو پنځوس تنه عسکر او پولیس ووژل شول درې دېرش تنه نور ټپیان دي دغه راز په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ مربوط عزت کلا چمبرانو او بهرانه سیمو کې د شریر اربکیانو په پوستو هم کارنده بریدونه پیل شول چې تر پرون ماښام پورې یې دوام درلود وروستي خبرونه وایي چې د نښتو په جریان کې په عزت کلا سیمه کې دوې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې دغه راز د اربکي قومندان حاجي محمد په ګډون اتلس تن عسکر پولیس او اربکیان ووژل شول یو شمېر نور ټپیان او پاتې نور په تېښته ولاړل. له دې علاوه د دښمن درې ټانګونه هم د ماینونو په چاودنو او مخامخ بریدونو کې په ټولیزه توګه ویجاړ شول چې ټوټې او بدنې د جګړې په میدان پرتې دي. په فتح شوي پوستو کې له دښمن څخه دوې رادې موټرسایکلونه او په زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د مجاهدینو لاسته ورغلل. له یاد ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره شپه یوه بجه د ګوډاګي ادارې وحشي عسکرو د یاد ولایت دیک ولسوالۍ اړوند رامک تاسن او دیک کلیو باندې ګڼ شمېر د توپونو او هاوانونو مرمۍ وویشتلې وحشي دښمن دغه وحشت وروسته تر هغه ترسره کړ چې تېره شپه د کابل ادارې مشر اشرف غني په کندهار کې له خپله اړه د اته ورځني اوربند پیل اعلان وکړ. په دې خبر کې ویل شوي د دښمن د دغو بریدونو په مهال په یادو ټولو سیمو کې مجاهدین موجود نه وو او نه هم په نوموړو سیمو کې کومه نښته رامنځته شوې وه د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د تاشقلا او ششتیپه سیمو کې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان چې په دوه سوه پنځوس موټرو او ټانګونو مشتمل دی او له بلخ ولایت څخه د فاریاب ولایت د جمعه بازار ولسوالۍ پر لوري روان دی وسله وال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د مازیګر تر پنځو بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې درې ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ او پکې د ټولۍ د قومندان ایمل په شمول شپږ تنه مزدور کمانډویان ځای پر ځای قتل اووه تنه نور یې ژوبل شول او د دښمن یوه قوه بیرته د شیرینتګاب ولسوالۍ د مرکز په لورې وتښتېده په دې بریدونو کې یو تن مجاهد زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د یادونې وړ ده چې شپږ ورځې وړاندې هم د همدې قوې دوه اکمالاتي موټر د دولت آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ویجاړ او دولس تنه مزدور عسکر قتل ګڼ نور ژوبل شوي وو همداراز د یاد ولایت د لولاش ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او نورو پوستو او تاسیساتو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر درو بجو پورې په شدت سره دوام وکړ د بریدونو په پایله کې د ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ او ټول تاسیسات او پوستې فتحه ګڼ شمېر مزدور اسکر او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته چې په وژل شویو کې د ټولۍ قمندان عبدالوکیل هم شامل دی او د څلور تنو وژل شویو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي دي اوس دښمن د یادې ولسوالۍ د خیرآباد په سیمه کې په یوه قلعه کې تر کلکې محاصرې لاندې دی له دښمن څخه ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه هغه مهال چې مجاهدینو د ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قومندانۍ او نورو تاسیساتو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل او په ترڅ کې ولسوالۍ له ټولو تاسیساتو سره فتح شوه مزدور دښمن د تیښتې په مهال د همدې ولسوالۍ بندي ولسوال عبدالرحمن پناه چې دوې ورځې وړاندې د مزدور ادارې له لوري له مجاهدینو سره د ارتباط په پلمه نیول شوی و له خپلو دوو ساتونکو سره وژلی دی د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ اړوند د قپلاتون ازبکیا، قپلاتون القانی او بلندغور په سیمو کې چې پکې د مزدور دښمن یوه مهمه قرارګاه او اته پوستې وي او د مزدور دښمن تر ټولو مهمه سیمه بلل کېده او په شاوخوا یو زر او پنځه سوه کورنیو مشتمله ده د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې د یادې سیمې د اتو پوستو او مهمې قرارګاه په شمول په بشپړه توګه فتحه او مزدور دښمن ته د سر او مال دروند زیان اوښتی چې د دوولس تن وژل شوي جسدونه د جګړې په ډګر پاتې شوي څلور تنه یې ژوندي نیول شوي دي. په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. له دښمن څخه درې عرادې رینجر موټر او په زیاته پیمانه سپکې او درنې وسلې مرمۍ او مهمات نیول شوي. د مشرتابه له حکم سره سم د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت پرون ورځ د هلمند په ولایت کې دیارلس تنه هغه جنګي اسیران له بند څخه خوشي شول چې په بېلابېلو مودو په جګړو کې نیول شوي وو او د اسلامي امارت په زندانونو کې بندیان وو یادو بندیانو ژمنه وکړه چې نور به د دښمن لیکو ته نه ورځي اوس په حقایقو پوه شوي دي دوی غولېدلي وو او نور غواړي خپلو کورنیو ته لاړ شي او نور د هغوی د غم او خپګان سبب و نه ګرځي. دغو بندیانو د اسلامي امارت د مجاهدینو له خوا د اختر په مناسبت کالي او تر کورنیو پورې د رسېدو کرایه او مصرف ورکړل شو. همدا راز د ایاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د خلقي چراهي په سیمه کې بېګا شپه یوه بجه د مزدوري اردو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اړوند نالمګي او سجنک سیمو کې د مزدور دښمن په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د معلومات لمخې په دغه بریدونو کې د دښمن یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ شو دغه راز دوه تن عسکر دوه تنه پولیس دوه تن اربکیان ووژل شول او د قومندان صادق په شمول دوه تنه نور ټپیان شول په نښته کې دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. همداراز د یاد ولایت د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده تعرضي برید ترسره کړ. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز شپږ تنه پولیس ووژل شول یو شمیر ټپیان دوه تنه یې ژوندي ونیول شول په پوسته کې له دښمن څخه دوه میله پیکا ماشیندار دوې قبضې راکټ شپږ میله کلاشینکوپونه او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل په نښتو کې د الله تعالی په فضل سره مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی پرون مازیګر د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ د پاسک ناوې د مهمې او پراخې سیمې قومندان ملک په سرمشرۍ کې د شپېته تنو مسلحو افرادو سره د حقایقو په درک کولو سره له اسلامي امارت سره یو ځای شو. د نوموړي په یو ځای کېدو سره یاده پراخه او مهمه سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. مجاهدینو د نوموړي تود هرکلی وکړ، نوموړو هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت مجاهدینو هر اړخیزې همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ درېغ ونه کړي. د بادغیس ولایت له غورماچ ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې یوړمه شپه لس بجې د همدې ولسوالۍ لوی قرارګاه ته څیرمه د مزدور دښمن په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو همداراز د دښمن له کومکي عسکرو سره هم جګړه ونښته په نښتو کې د دښمن یو ټانک د خښ کړای شوي ماین په مټ ټوټه ټوټه په کې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل شول همداراز د دښمن دوه نور ټانګونه په مرمیو وویشتل شول او تخریب شول له دښمن څخه یو کارمولی ټوپک او یوه چانټه ولجه شوي خبر زیاتوي په یاده سیمه کې مجاهدینو د دښمن په قرارګاه د هوان په مټ برید ترسره کړ چې له امله یې دښمن ته درانه تلفات اوښتي د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند کشمیری کلا سیمه کې د تورغونډۍ په نوم پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر زیاتوي د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز ګڼ عسکر مړه او ټپیان شول چې د یو تن عسکر جسد یې د جګړې په میدان پاتې شو او نور په تیښته ولاړل په خبر کې ویل شوي چې وروسته د دښمن هغه قوه هم د مجاهدینو تر برید لاندې راغله چې یادې پوستې ته د کومک په هدف را روانه وه معلومات ښیي په دغه برید کې هم د دښمن یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د ید ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوند اسماعیل خیلو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو په اساس د برید په جریان کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز د دښمن یو زغروال ټانګ ویجاړ، پنځه تنه پولیس ووژل شول چې د درو تنو جسدونه یې د جګړې په ډګر پراته دي، یو شمېر نور ټپیان دي او پاتې نور په تېښته ولاړل. په پوسته کې له دښمن څخه یو میل پیکا ماشیندار، یوه قبضه راکټ، اوه میله کلاشینکوپونه او په زیاته اندازه مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل. په نښتو کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د بغلان ولایت پل خمرې ولسوالۍ اړوند هزار کوتل سیمه کې د قومندانۍ په پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو د لیزري وسلو په مټ برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې څلور تنه پولیس ووژل شول پاتې نور په تیښته لاړل درې میله کلاشینکوپونه یو میل نارنجکې مجاهدینو ته پاتې شول د برید په مهال لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د غور ولایت له چارسدې ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د همدې ولسوالۍ د سپېدک د سیمې پنځلس تنه کلیوال د مزدور اربکیانو له لوري لومړی سخت شکنجه او بیا د ولسوالۍ مرکز ته د بندیانو په توګه یوړل شول او وروستی خبر دا چې د خوست ولایت صبورۍ ولسوالۍ اړوند یعقوبۍ کلي باندې امریکایي اشغالګرو د داخلي ګوډاګیو عسکرو په ملتیا وحشانه چاپې ووهلې خبر وايي ګډ دښمن د چاپې په مهال درې کورونه په بمونو والوزول، خلک یې ووهل، دوې ارادې شخصي موټر دوی ارادي شخصي موټرسایکلونه یې وسوځول او د تګ په مهال یې اته تنه بې دفاع کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل په خبر کې ویل شوي په یادو عسکرو په سیمه کې موجودو مجاهدینو برید هم ترسره کړ او په پایله کې دښمن ته تلفات واوښتل مګر دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوښي انتخاب نه بلکې د الله تعالی له لوري را باندې فرض عین امر دی دا سپېڅلی مقاومت زموږ او تاسو عقیدوي ملي او اخلاقی مسولیت دی په دې لار کې باید د هیڅ ډول شیطانی وسوسو ښکار نسو د خپل حق لپاره مبارزه حتما بریا ته رسیږي دا د الله تعالی وعده ده د شرات زغ رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د فرا ولایت د پرچمن ولسوالۍ په اطرافو کې له دشمن سره جګړې روانې دي او مجاهدینو د دشمن یو شمیر تعرضونه په شا تنبولي دي د شرات زغ رادیو همکار د فرا ولایت له مرستیال والي صاحب سره مرکه کړې ده چې اوریدلو ته ستاسو پام راګرځوو محترم ایوبی صاحب مجاهدین په کوم حالت کې قرار لري؟ د بیان دروغجنه ازادي. نیکټای کې یو دان د پګړې ولونه را نوړي زمونږ د پلار نیکه ګټلې ټول ویاړونه را نوړي تیره ورځ امریکایي یرغلګرو په غزني ولایت کې د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون اړوند د شریعت غږ راډیو په نامه سیمه ییزه اف ام راډیوي دستګاه باندې داسې په لوړه کچه بمبار وکړ چې د پنټاګان پنځه پرمختللې الوتکې یې ورته راوستلې وې او کورنیو ګوډاګیانو یې د کوردینات ورکولو دنده پر مخ بیوله په دې ډول یې د اف ام له دغې وړې دستګاه نه د شریعت اواز د لنډ مهال لپاره خاموش کړ خو د تل لپاره نه ځکه چې د تل لپاره خاموشي الله تعالی یوازې د کافر او باطل لپاره مقدره ګرځولې نه د حق او حق پالونکو لپاره د دې کار له انجامولو وروسته سمدستي د بیان د ازادۍ دغو دروغجنو مدعیانو په ویاړ سره د دې کار پړه هم ومنل او دا یې د ځان باتوري یاده کړه حالانکې په دې کار سره هغوی خپله اصلي څېره خلکو ته بربنډه کړه او دا یې ثابته کړه چې د دوی هر څه پر دروغو او دومخۍ بنا دي د بیان د ازادۍ دروغجن شعار یې له دا ډول کړنو نه ښه څرګندېږي چې هغوی هیڅکله د مخالف نظر اوریدلو زغم نه لري، فقط غواړي چې د رسنیزې ازادۍ تر نامه لاندې خپل دیکتاتورانه نظریات، پریوتی فرهنګ او اشغالګرانه موخې پر نورو ازادو ملتونو باندې وتپي. مګر د اشغالګرو دا ظالمانه او ناځوانمردانه عمل دا خبره هم ښه په اثبات ورسوله چې د آزادۍ د لارې جنګیالي د اسلامي امارت مجاهدین څومره ستره حوصله او زغم لري چې د دښمن په سوونو راډیوګانې او نورې رسنۍ چې شپه او ورځ د اسلامي او ملي ګټو پر خلاف پروپاګند کوي د جهاد او مجاهد توهین کوي د غربي اشغالګرو په تمویل د هغوی د ناروا اشغال د توجیه لپاره څلورویشت ساعته تبلیغ کوي مګر بیا هم مجاهدین هیڅ نه ورته وایي د رسنیز رسالت ازادۍ ته په احترام دا هر څه زغمي خو په مقابل کې یې نامرد اشغالګر دښمن او د هغوی ګوډاګیان دومره پریوتي اقدام ته لاس اچوي چې یوه وړه اف ام دستګاه چې په هغه کې د خبري سرویس ترڅنګ مسلمان ولس ته د قال الله او قال الرسول تبلیغ کوي دوی یې په بمونو له منځه وړي هیوادوالو ته به اوس ښه څرګنده شوې وي چې اشغالګر دښمن لکه څنګه چې یې زموږ د هیواد جغرافیوي او فضایي حریم اشغال کړی همدا ډول مو د افکارو د اشغال په لټه کې هم دی چې نه غواړي او نه پرېږدي د مقدس شریعت او د مجاهدینو د ازادۍ غوښتنې غږ تر خپل ولس او ملت پورې ورسیږي. د ازادو رسنیو په نوم دفاعي ادارې او بشري ټولنې هم مسؤلیت لري چې د اشغالګرو دا ناوړه عمل وغندي، که نه نو دوی به هم خپله د ناپېیلتوب نیمه پټه څېره خلکو ته په لوی لاس بربنډه کړي او د اشغالګرو د لاوډ سپیکر دنده به لکه څنګه چی ګمان ورباندی کیږی په یقین بدله کړی د دا ډول کړنو مخنیوی که ونه شی نو مجاهدین هم دومره کمزوری باید ونه ګڼل شی چی له عکس العمله به یې د اشغالګرو تمویلیدونکی رسنۍ بی برخی پاتی شی لکه چی د هغوی په رسمی خبرداری کی هم څرګنده شوی. دښمن او د رسنیو ټولنې باید په دې خبره پوه شي چې د اسلامي امارت مجاهدین به نور د دا ډول ظالمانه کړنو د زغملو حوصله ونه لري او که په راتلونکي کې زموږ له رسنیو سره دا ډول عمل ترسره کیږي نو متقابل غبرګون به ډیر سخت وي